چاته ویل شي په دغه شی دا کیسه دو کنه په دې زهار شي چې امام مالک صاحب رحمه الله وی کنه چې کوم حرماوی چې هغه در باندې حرموي په طریقه د تعبید سره کنه مشا در باندې حرموي لکه میر نیو کنه او د ارنګ تریر لیر خیر کنه دا شي نه سړي چې را مشا در باندې حرم دی کنا طریقه دی تعبیر سره دا غوی یا بلا پردیش زوی کنا شا بیا مثلا ته د خپل منکوحه تشبیه ورکه چې کیم دا کنا ادغه محرمه علی تعبیر سره یا د بل اجنبیه سره کنا شا دا سوی مثلا خپل منکوحه ته زید وی چې انت علی کظهر امي یا مثلا دا سه ته چې زید وتوی خپل شه ته چې انت علیه ک زهر زینب پردیش دا وته او شی کنه دا وی چې دا زهار دا کنه شا ک پردیش دا یو دا کوه دا کنه ک خپل محرمه علی تعبید یو دا کوه او امام شفیع صاحب رحمه الله ادا سی چې نا پردیش ز سره چې تشبیه ور کوه د سره زهار نردریمی فرج تا ور قتل حرام دی په دې اندامه سره چې د کیمیو اندام سره تشبیه ورکړ زید خپل سره توی چې انت علیا کا زهر امي یا انت علیا کا صدر امي یا انت علیا کا بطن امي یا انت علیا کا فرج امي کنا دا نه دې سره چې تشبیه ورکو کنا کامیریو دویا کا خیریو دویا کا نیوتریو دویا کنا دا غږ کیندا کنا زهار دا ٹھیک شو دا ټول زهار دا مش په مذهب باندې یوا خدا دویمه دا خبره چې د زهار کسی حکم دادا کنه چې زهار چې یو سرایو کو د شزه نه کنه بیا د تا د شزه تا ورنر د کدل حرام دی نه جما ور سره کړای شي او نه دا وعید جما دا کړای شي ور سره کنه تر څه پرې چې کفاره ور کړی نه وي کفاره تشایلو کفاره دا د شیاوی والا فباز دا وی کوم مینوی که غیر مؤمنوی که وینځه وي که مریای وي یوه رکبه به آزاده وي او که رکبه یې چېرې مثلا نه میندله بیا چې کیم ده که نه شپېتې مسکینونې ته که نه مړی دو او که مثلا مړیا نه شوه کړه بیا دوې میاشتې سې پله پسې رژې نیول دي که نه شم سوچ مې دا که نه دوې میاشتې سه پلا پسه رجه نیول دی کنه شم وی دی نکاح کړو د اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سره کنه بیا دا داسو مثلا چه زونا شداوا چه کم ده کنه و مالدار یا و دیر از یوتا کرانه یا چه کم ده کنه شا کرانه یو کنه ده اوس ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح کرو بیا دینا ورستی چه کم ده کنه یو ورز ده ورز نه اوس ابن سامت اغوی تاویل کنه چه ده غاتا حوله بی بیتا چه انت علی که زهر امی دا ټکا وی دا وکړلو او دا ټکا دی جهلیت په وخت چې کیم نه کنه طلاق غنل شو کنه شاید ټکی دی وجنه د شزه په دغه مړ باندې حرمت په طریقه د تعبید سره تلو کنه دی پر منصوب فرقه تر تلو جهلیت په واسه دا طریقه و دا ویلی تلوب غنلو کنه او په طریقه د مشولی سره په حرمه و دا شزه جهلیت په واسه بیا په دې ځواخ شه رسول مبارک دنیا ته تشریف وروړه او کنه رسول مبارک په منبر او وحی او تشریف بیا دا حواله بی بی رسول مبارک ته روغله او رسول مبارک ته ډیر چې کیم نه کنه مونږ خو لو کړلو چې دا نه زه چې کیم نه کنه زونه و مول می ډیر وو اهل می ډیر وو ایس چې کیم نه کنه د مو زونیا ختم شولا د مو مولیا ټول فنی شو او د مو اهل یا ټول قبیله متفرقه او منتشره شولا او زه شا بوډه یې کنه شا په دغه وخت مو ته چې کیند او سه بن ثابت ویلا کنه چې انت علیه ک زهر امي کنه خو اس خیر پک شمون دا صدا طریقہ جوړې دي چې میر دی بیا باندې سره جامش بیا په دغه وخت رسول مراق باندې سه حکم نو نازل دی خدای تعالی منا هغه نه جهلیت ته غیر طریقې مطابق رسول مراق ته ویل چې یاره مو خیال خدا دا چه ونا جدا شو همو ده بر بچه سرنگ گذرا خیار پی بنده وی تشی چه کم ده کنا همو ده خوی تعلق خوی ندارو کرا وکشه مونا ده پده تکیم بنده سو طریقه جوڑا کرده کنا خیر بار خل رسول مبارک تاوی چه یارا همو خیار خدا ده چه دو تا تعلق ده غلا ده دا گفتگو ده ای سرکرلا پده سه رسول مبارک بنده ده خدای طرف انا وحیر نزیلا شورا بیبیونه خپل نه وداوی ته چې ته په مداسیه لکه میر مې کنه داوی ته وی الله پاک فرمایي چې ما هن امهاتهم ندی را خپل سره مان یې دې دې یا کنه دا میر چې ده کنه صاحب ان امهاتهم الا الله ولدنهم ندی مان یې دې دې منګر آغا مان یې دې چې دې زیرا ولې دې چې نه شوی دې چې نه مان یې په هغه دې کنه صاحب دیو سره چې ملای خدا امر کړون دا خدا خو مې ټول مر ختم شي پنشتي و سره پون کی کنه ویلې کنه وی چې اچھا بیا دوی میاشتې رژه ونته سه برا بسه وی چې کمانه خو زه خدا سي چې پوره سمه چې درې وره مړې نه وی خړلې کنه اے مو خو چې کینه پسترګې مونږ تیار شتي بیا کنه شا ویلې کنه دا چې راکړای چې دوی میاشتې چې کیمنه د زهار د مری په باره شي چې مریا زهار کړای شي که زهار نشي کړای کنه او مری که زهار وکړو دا معتبر ده کنه دا معتبر وقال بن ابن شهاب صاحب ویل چې نحو زهار الحر دا زهار د مری په مثل د زهار د اصیل دا لکه اصیل زهار کړای شي کنه د من کو هنا او دا رنګ مریا زهار کړای شي کنه د من کو هنا کنه لکه سیل زهر کړای شي د من کو هینا مریا زهر کړای شي د من کو هینا اچھا جی خو اس کچره مثلا نو مریض اصل کا زهر وکړو خو هم ریاض راوای شي او دارنګ غا شپته می څنګه مړیا ور کوي چې دوی می سره ځاني وای شي عمره کا زهر وکړو له خپل من کو هینا سوچ میں دا کنا مولا اخفلی وینزنا زیار چه وکو دا زیار ندا معتبر خو چه من کو حائی بی من کو حائی کا اصیل وی که وینزا وی کنا دینا زیارا معتبر دا لکا میڑے کا اصیل وی او کا مریائی وی زیار کرائی چه دا سی من کو حائی کا اصیل وی که وینزا وی خو چه وی من کو حا کنا زیار دا نکرائی چه وقال اکرما ان ظاهر من امته کشر زهارو کړو یو سړی کنا مولا لما قالو ثم يعودون لما قالو کنه به دغه زهار شوی ایده کا تفسیر ده تکو بیا دغه مختلف تفسیرین لوغل دی یو تفسیر یې چې کیم نه دغه کړه ده ابن حزم ابن حزم دغه یو تفسیر کړه ده ابن حزم یې دا تفسیر کړه ده کنه شپ چې دا لما قالو ایدنا تکرار دې زهار مراد ده کنه شپ چې اور غیبت اول دې مړه زید ته چانته علیه کا ظاهر امي زهار منکر کول نه کنه او زهار درویغ دی کنه دی درویغه بیا دا خدا مطلب شو چې ما قالو نه دا غان ویا مور دریا مور زهار مراد شي چې دا منکر کول له او دا زور دا یا دې منکر و دې زور په طرف راهنمایي کو خدای په کوشار کوي دا چې ثم يعودون لما قالوا ام يا سغي کو فدا حرير رکبت من قبل ان يتماسك فرائض وصي خدا هر راهنمایي کوي دغه زهار په طرف باندې وتا کنه نو بیا دی اې دې غیر دې هر په طرف باندې راهنمایي وته کو وشال وته کو غانا صاحب بیا الله پاک سرنګ ته زهار په طرف راهنمایي وته کو وشال وته کو زهار خو منکر کول لري منکر په طرف باندې راهنمایي سرنګ وته کو خدای پاک دیو جنا دا مراد یې نه ده بلکې دا دی چې ثم يعودون لما قالوا دا دی دا عوض په لام سره متعدی ده کنه لام سره وغراله بیا په عربیت سے عاد له په معنا دی عاد فیه په معنا سره ده سوچ مې دا کنه عاد له په معنا دی عاد فیه سره ده کنه سبا عربیت کله کله دا چې عاد له ورو ګرځي ته دې شي کله کله دا چې عاد فیه وګرځه زره په دې سیسه کنه سا اې دې دې سره یو مطلب ده کنه سا دا دې چې په لام سره متعدی ده ثم يعودون لما کنه دا ثم يعودون لما قالوا دا په معنا ده ثم يعودون فيما قالوا سره ده او فيما قالوا دا دې فی او لما په مقصد مضاف مقدر ده ثم يعودون فی نقض ما قالوا ثم يعودون یا د څو کو خدای رهنمایي کو بیا چلنګوي یا خدای رهنمایي کو چې هغه لارو چې کفاره ده ورکو کنه صاحب سوچ مې دا کنه دا معنا یې کنه ثم يعودون فيما قالوا فيما قالوا سمانا في نقض ما قالوا بیا عوض کو پړنګولې دې هغه خبره چې چکیما خبره دې خلینا وتلې دې چې زهار ده دې هغه رنګولې چې عوض کو چرنګ شي ختم شي هغه خبره دین دا تفسیر نه دا اولا ویل لان الله لم يدل على المنکر وقول الزور ذکا چې الله پاک راهنمایي نه کو وشال نه کو به منکر باندې او په قول زور باندې بیا دې هغه پر امر دا یاوت کو خدا هو منکر کو الله او زور دا بیا دې راهنمایي خدای پاک څنګه کو غنا چې دې طریقا وتا وشای کنه سا دا وش باب الاشاره فی الطلاق والامور اشاره کړل په طلاق و اشاره کړل په دانه را امور شه او په دانه را معاملات شه اصل شه کسی دا اشاره څه ده کنه اشاره یو داسې سړی وي چې ګوند سړی وي کنه څنګه دای نشي ګوند او یو داسې سړی وي چې هغه ګوند خو نه وي پیدا شي ګوند نه وي خو زبا باندې شي کله کله زبا باندې شي وداري راډا شي کنه شه او زیو داسې سره وي چې ریغ وي خاصه اشاره کو کنه کله کله ریغ سره وي اشاره کو کنه شه بیا ګونګ سره کنه ګونګا ا دغه اشاره په تلو که شامو ته بردو و ا دغه اشاره چې کیم ده کنه په بیا شامو ته بردو ا دغه اشاره په هبا شامو ته بردو په ټوله معاملات شي په ټوله معاملات شي په ټوله امور شي دغه اشاره چې ده معتبره ده وجه دا سه سره وی چه مفهمه اشاره وی کنه چه مراد یه وضح وی فهم کنه مراد په فهم شوی را چوی خلق تا کنه وضح وضح الدلالت وی کنه شم بیا دا اشاره ده گم په ټوله عمر شه معتبره ده ما سوا ده حدود نه ما سوا ده حدود نه و ده قصص نه ځکه جا خدا سی په شبهات سره د فکر دی کنه شم سجمنا کنا ده احناب پر ارزکی بنده ده گنگ اشارا پر طول معاملات سے پر طول عمر سے معتبر دو مسوا دی چانا ده حدود و ده قصص سینا کنا شد او آغا سرائی چه ده مثلا زباوی لوڑا بی کنا سنسی زغدایا او بالکل مرگ وقت رسه جب خلوص نشی دا سرائی سده کنا دا ده گنگ پا حکم شده کنا لکه گنگ اشاره پر طول عمر و پر طول معاملات سے معتبر دی کنا دارنګه دې سره په ټوله عمر او په ټوله معاملات شه معتبر ده مسوا ده حدود او ده قصصینا او ریخ سړای کنه ریخ سړای هغه چې کیم ده کنه چې شراب کنه شه ریخ سړای چې شراب بیا دې ریخ سړی شراب هغه کسې په کفر او په اسلام شه معتبر ده او دې ریخ سړی شراب چې کیم ده کنه نه هغه بنسب شه معتبر ده کنه شه نسب ایره سړی اشاره کنه شم لکه مثلا پښتنه د ایره سړی نو کړ چې کیم د چې مسلمان یو کا کنه کافر یې کنه مسلمان یې کا مسلمان نه زای چې په خلونه خداوی په اشاره دې تکو چې دا زړه دې تکو دا معتبر ده دا اشاره کنه شم یا ته ته چې مسلمان یې دا ایراز ده ته کو کنه د اثبات خپل اشاره دي کنه د نفي خپل اشاره دي کنه شم ایغه بیا په هر شي شي سره معتبره ده مسوا دي کنه د حدود او د قصص نه کنه شم اچھا جی ایسا په دغه باب شه د اشاره د ضروري سوچ کې دا نه اشاره لاره دا وی چې اعتبار شته باب الاشاره فی الطلاق والامور کنه عام امور شام معاملات شه کنه اشاره وقال ابن عمر عبد الله بن عمر سے ویلی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم رسولم برک ویلی دی دا دا حدیث ټکړه دې تر وخلی کنه او به شه اشاره راغلی وی کنه دی وجنه راوړي کسیم لا يعذب الله بدم العين عذاب نه ورکي خدای پاک په غیش کې د سترګې سره او چې غم در پیش شي یا سترګې نه د یش کې به دې به اختیار سي کنه چې به دې کنه دې باندې خدای پاک عذاب ته نه ورکي دې ګناه نشته کنه ولكن يعذب بهذا لكن عذاب ورکي خدای پاک بهذا این داسی وکړه رسول مبارک بهادا دا زبه ته اشاره وکړه و اشاره الى لسانه و اشاره وکړه رسول مبارک زبه خپل ته دین اشاره معتبر او که معتبر نه و رسول مبارک ویل دې زبه ته اشاره کړه وقال كعب بن مالك كعب بن مالك سے صدو اے دیگه جے کیم نہ کنا پیرو وشتو پا عبداللہ ابن حضرت بندے کنا رضی اللہ تعالی عنہ بیا مزی نبوی چه دو سر سر جامع شل دوی پیر مطالبه وینا کری ای سر وینا خیر غریب یو سر اکلو آوزی سر چکلو کنا رسولم برک پکیر شوری دل رواتلو کنا شا پردای چگا کرا دی کواتر دی ولی دل دو سر آزی چه کنا پا جگاڑا وی سر رسولم برک شرابه تا اکلو لکا چه مانه ویتا نیم یک سر خو نیم وکلا وینا نیم ویتا ماف کا کنا شا غاتا ویل کنا ایده کعب ابن مالک تا ویل وقالا کعب ابن مالک ویلی دی کعب ابن مالک سے اشار النبی صلی الله علیه وسلم الیا اشاره وکړه رسول مبارک مو ته سرنګ اشاره ارتا وکړه د اشاره تفسیر دیتا کو ای اشاره درتا وکړه دا چې خزن نصفا وخلا نیم خدای په خلا نه ته ویل چې خزن نصفا او دا کی اشاره ارتا وکړه دا څه چې معنی دا څه وته نیم کا کنه شا مطلب یې دا و د اشاره چې خزن نصفا نیم نه وخلا نیم پر وته پرېږده ما پیګه کنه زنه خدا اشاره معتبره دو ویله په اشاره سره رسول مبارک یو په سلام وکړه دا غلې شه دا چې بس ټیک تو دوست د فرمو من لنیم زره خلک انا شام وقالت اسماء او ویل دي چې کوم د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها چې صلی الله نبی صلی الله علیه وسلم فل کسوف لمین کو رسول مبارک په کسوف شه دا غربت درګه څه وګڼه چې هغه تیر شوی وکنه غربت درګه تیر وکنه اورز بیا رسول مبارک په منځ باندې ویلوړ و بیا ته پاته نه و چې دا څه شي مینس کو کنه شر رسول مبارک اسماوی چې فقلت له عائشه رضی الله تعالی عنها مولا خپل خیر ته حضرت عائشه ته مې ویلا ما شان الناس سره ول دې خار کې چې دا اورز دې په منځ باندې ویلوړ دي دا څه کو کنه شا چې دا اورز دې چې کیمنا کار المینس کو وهیا تصلی عائشه ته مې دا خبره وکړه او حالا چې د لمینز کړو کنه لمینز یو فاومت براسها الى الشمس بیا شرابه تا وکړه حضرت عائشه په سره خپل سره په طرف د شمس دا سی وته وکړو وایي څنګه فقل تو مو ته چې آیت دا سمانه علامات سناخشدو جی کم نکنه وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ اوما النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بکر اشراء وکړه رسول برک بيديه بلوس خبر سره ابو بکر صدیق صاحب تا ان يتقدم چې مخشش کنه رسول برک چې ابي مور وکړه مرض وفات سره بلوس باندې اشراء ته وکړه ابو بکر صدیق صاحب ته چې مخ ته شکنه دا اشراء معتبره ده کوم معتبره نو رسول برک ویله اشراء ته کړه وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس ته ویلي چې او ما نبی صلی الله علیه وسلم بيدیه اشاره وکړه رسول مبارک په لوس خپل سره چې لا حرج او رسول مبارک نبی صلی الله علیه وسلم وکړه چې مخه میراث شیطانون یعنی دی وشتلی دینا مخشمه چې کیم نه کنا زاب هاو کړل کنا شا یا دینا مخشمه سار کال کړلو سر باندې وری کنا رسول مبارک په لوس سره اشاره وکړه لا حرج صحابه کرام می کنه صحابه کرام یوا غالبا چې کیم دا ابو قتاده صاحب وی دی ابو قتاده صاحب چې کیم نه کنه شکور مړ کړهو کنه شم ولر صحابه کرام یغه چې کیم نه کنه احرامینا تړلې وی بیغه پښتنا زنه کړی و چې دا محرمین دا غش او خوري کنه دا خوري ابو قتاده صاحب محرم نه و یغه احلول ول حلول ول په حالات چې شکور مړ کړهو کنه شا ولر صحابه کرام احرام تړلهو کنه شا بیا دنه صاحب کرام برای چې پښتنه ده او شو چې دای دا اوفری دا ګشه کنه دا اوفری دا شکور ولا ګش یا رسول مبارک په توفر می یلا چې نا سرانګه دای امر به تکړاو ابو قتاده صاحب تا چې دای نه ولای ولای برید پکا کنه ساده امر یو تکړاو وی چې نا اشاره به تا ور کړی وای د شکور تا وی چې نا رسول مبارک ته وی چې نه امر به تکړاوی نه اشاره به تکړی وی نه معاونت ور سره کړاوی خورای سای بیا کنه شام یعنی شرع رسول مبارک معتبر کړه کنه چې شرع کا ور کړی او بیا اجازه نه ور کولو کنه قال النبي صلی الله علیه وسلم فی سید للمحرم احد منکم امره دا دی یو حمزه طالب باندې بدل شي دا احد منکم امره ایا یو کار دې تو سه امر کړو دتا اې دې خبره ان يحمل علیه ته حمله وکړه بلکې شکور باندې کنه دا امر کو سره کړو وقال زینب رضی اللہ تعالی عنہ زینب بی ویلی چه قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبرک فرمیلی دی فتح من یاجوج و ماجوج اصل شداغ دی شداستا فتح من ردم یاجوج و ماجوج کلاو کڑا شوا دا خلوص کڑا شوا دا دی اغی دیوله دی یاجوج و دی ماجوج نا اغا صد دی سکندر صدا کنا شا ذل کرنین کنا چه اغا دیول پا یاجوج و ماجوج بندر بدل کڑا دا کنا بیده ساتی بزاکوی کنا اغا دیولم بیا رسول مبارک ته وویل چې هغه خلوص شو ده علی او لبجا شو ده سمرا بجا شو ده اتیالا سے عقد یو ته جوړ کړ رسول مبارک اتیالا سے عقد دا ده چې دا کو تاسو کنه هو اې دې کو ته سار اې دې ګټه کو ته وخت ورته کې یعنی دا دا بیا دا غور نه دا غور دا بیا اتیالا سے غلا کنه چې دا اې دې کو ته شیلو سه دا ستر دا آس تی کنا آس دا نوه کنا دا کلاس تی کنا وینه دا کلاس تی کنا دا ویغا کلاس پر کنا دا په دلو سره جوړی په دنه نه راځي دای په دلو سره جوړ دی اتلا یو ور غنا شو یو دوه درې یا یو باندې اتلا دوا باندې درې باندې سرور باندې پنځه باندې شپږ باندې و باندې وته باندې نه باندې دا یو کام سره پر په دلو سره غنا شي دا تین تین هزار کنه شا دا چار هزار دا پانچ هزار دا چه هزار دا نو هزار کنه شا او دا چه داس دا دوا سر رسینه دا خلوص که دا دس هزار شول کنه شا دا دیو ور کوه دی سمانه شو پلاس ذرا ور کوه کنه شا جاسه دا اوکی کنه شا دا شره دی کنه شا دا عقل الانام اللہ یسوب دا کنه والغیر سره او په ګډه د دغه وړې ګوتې باندې دا وړې ګوتې او دا چې وکړه رسول مبارک دا اشاره وکړه څه دې لپاره اې دې لپاره یا دا چې وګر چې دا مر په هکې دا ساعت یا دا چې چې دا مر په هکې دا ساعت کړه خدای دې دالس کیږي خو خدای کا په ورسي قریب د سوال قبلوي کنه شه دا اشاره په دې ګوتو سره دلس کیولې دا وکړه لګا یو یهودی پس مراد رسول مبارک شو علی جاریتن په یو جنې باندې فاخذا اوزاحا بیا وخصل دی یهودی ال اوزاحنا د سپینه زره غانا کانت علیها چاوا په دغه جنې باندې کنه دی جنې سره سپینه زره غانا وا او چې کیم دا کنه غانا زنه وخصتا ورد حراسها او مت یکړو سار دې دې جلکې کنه کون یې پلماس یو کونه به لون یکړو یو کونه به پوسکړو دا کنایا وتا وکړه لدا سرا وتا وکړه د خیر دې که سړی په طرف قتلها چمړ کړه کړه دلاره چمړ کړی و دلاره اثر اینو په باندې نو شور کې رسول مبارک بل دې کې وتا وصلو زین ما کړی فاشارت براس هدیه سرا وتا وکړه په صالح بل باندې ان دا ته سره چلا دا زوسی وتا وکړه چنا نه دینه مړ کړی قال بیا رسول مبارک وتا چې فلان فاشارت بیا دی اشاره ورته وکړه ان داس چې نعم اے کنه دې مړ کړی داس د اشاره ورته وکړه کنه نو وی بیا چې کله دا اشاره ورته وکړه فامر به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم برکر ویلو فرض حراسه بیا موت کل شو کپرای دا بین حجرین پلمان دې غدوه کونی شکنه قصصن کنه شم اصل شی د میل د احناف په نزد کې باندې په حدود او په کې څه څه خو اشاره نه ده معتبره کنه بیا دا خو دې اشاره وکړه چې کیم ده کنه څنګه بیا دې په سبب سره رسول مبارک د تحل ورکړو او اصل میر دا شی کنه دایره کتاب الخصومات شاده حدیث ته شو ده کنه تاسو وروشي کنه پیر دې چې کیم ده کنه دا کې ساده کنه چې کله چې سرایر ونی او پښتنه دې نو کده بیا خپل اقرار وکړي دا مو کړی دي کنه شا ا دې اقرار دی وجه نه مړ کړه دا کنه شا ادي دې دې سره دې وجه نه خلی ته همت یې شور ویني وکنه سا او بیا ورته اقرار کړل دې اقرار دې وجه نه بیا دنا قصاص خو خپل شو ولا او لمیر دې احناف بن ردکی باندې قصاص سے مماثلت نه ضروري چې زه په کوړی مړ کړی ته دایو په کوړی باندې مړ وې مې په مذهب باندې قصاص دا په وسلا سره او خپل شي بتیرا سره لا قول الا بالسيف کنا بتیرا سره چې کیم نه کنا په وسلا سره قصاص او خپل شي کنا دا مماثلت نه ضروري و اشار الى المشرق و اشاره وکړه مشرق ته کنه په اخر وخت دې دې طرف نه فتنه راځي می کنه ایندا سلام او تبارد کنه و بي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفا رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن ابي اوفا سويلي جو كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسافر شي صلاه رسول مبارك فلما غربت الشمس سوات جديبه شلا غرمستر قال قال لرجلن رسول برک ویل یو سړی ته د سړی نه بلال صاحب مراد ده انزل کیسه سلینا فجدح لی غا غا سبت سدی کنه دا سویق سویق فجدح لی سویق خشت کم وتا کنه چه بیه بیشه چه زی وچ شکنه شا او بشوم دا رجا جب بمونه موتا کنه شا رجا و دی رسول برک کنه شا دا هر زور ازا دور پا واخ ده غیخ سره شه کنا وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زرعي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برك فرميلي وفرمي الصحابه کرام ته او بلال صاحب اذان کړو خو د 14 نوې مخ تکړه لو کنه شه 14 نوې مخ تکړه لو دې لپاره وکړو ایده پر ودا اشاره وکړه چې نر المینس پرېر دی لږ کی واده کارام وکړي المزه واخ بیا روان ده کنه د فرض مزه واخ سره روان ده تهجد پرېر دی لږ کی آرام وکړي کنه شام دا هر بلال صاحب د شپې اذان کړلو کنه 14 نه مخته او عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ایو د 14 ولا اذان کړو کنه اچھا جی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبارک صحابہ کرام تو فرمایل لا يمنعن احد منكم نداء بلال مارے دن کو یو کار دے تو سیا آغا اذان دے بلال نداء بلال دا روی شک تے کدا سی ویلی چے نداء بلال او قال او کدا سی ویلی دی چے اذان بلال کنا او اذان ہو کنا یا دا سی ویلی دی چے مارے دن کو یو کار دے تو سیا آغا اذان دے بلال صاحب عبارت یې دا ده ازاغه دی چې دا ان یقول صدا کنه دا خبر دی د لیسه ده پرا او دا لیسه ده پرا اسم ته شایدا ایسا یورا وی ور سره وی چې کا انه یعنی گویا کہ رسول برکت کوي په دې اسم د لیس سره الصبح او الفجر صبح تکا یا فجر تکا کنه دا کس کوي دا اسم د لیس له پر دا معنا ده دا قول د اراده او د قصد په معنا سره ده وليس الصبح قوله انو سبو مراد د حضرت بلال صاحب نو ویری یا نه دا فجر مراد د چا دغه حضرت بلال صاحب فجر یا نه مراد چې اذان دې پر کوجه 14 د فجر د سبو نه کړه او بیا دی دا ایا قول په مراد قول سره دا او قول په مراد قصد او د اراده سره دا سوچ کوي کنه صاحب وليس الصبح قصده وردا دا سبو مقصد دې د په اذان سره نه دا چودا مقصد دې د په اذان سره کنه وای هر یزید یدیه او ارجواب کلی یزید صاحب لسینا قلو اظهر یا خدامنا او دا لوسی نه نه دا سر ورزه کړل بیا دا یو لوسی بل بل لوز باندې دا ښه شو کنه شه یا خداس مطلب دو او یا اظهر یا دې دا ونه چې دا چې چکل لوسی نه کنه شه چې دا نه اول کې مثلا صبح کا زیب وی بیا دا نه دا چې دا سپینولا چک شي دا صبح کا زیب وی ور وی دې نیمه سمون نه روشي کنه دا لوسی دا چکل کنه شه یا دنا ورس یا دلو زین دا سو غوڑا ول کنا شا چه کلا دا انداز دا سپینو لروشی ده و فوق ده کناره ده اسمان سر کنا دا سو غوڑی دی یا دا فجر دا دا سو با صدیق تا کنا بده واسی بیا خورو کبان سی او بده واسی بیا نیرا چه کم دا کنا علمین داشت چو داشت و اظهر یزیدو او ارزهر کلی ده یزید ابن زرعی اظهر یا دامنا چه یولو سی ده بلوس پا شو بنده کشه شو اظهر کنا دا یا ابو هر دامنه چه وجده کل دست پوس یه چکلل کنه شا او وجده کل یزید یدیه لسین اخفل کنه دا چک یه کللا سم مد احداهم من الاخرى دینا ورسی او یه ورلو یو دیده ایدو دیده که بلی یعنی داس یه ورلو کنه شا دین داس چه تاس سی کنه بیا دینا ورسی دین چو دا شدا سو بصدیق شد وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک فرمیلی دی مثل البخیل والمنفق او یو بخیل وی یو منفق بخیل یا په مول باندې ازران نشي مول نشي لګوي کنه منفق یا خپل مول لګوي د خدای په لیاد څخه خیریت دی را کو صدقه کو کنه شم بیا دې راځي مثال لږه لکه زویر کنه زغره وغس کړي کنه شم دوا خرید مثلا په باندې زغره دي وازغرا ایده زیرا ورا غلیو دو ایده زیرا سیوی نه دا اڈی کن دا دا غزی چی دا شیل اڈی کن دا دا گروی والا اڈی کن کنا ایده تا تر قوت ویلشی کنا دا گروی والا اڈی کن کنا شا او دا دا ایده تا تی ویلشی کنا تی ایسه دی زیرا زغرا ورا غلیو دو ایده زیرا سی کنا شا بیا دا منفق دا داستا مثلا چه هر وره چه دای چه کم نکنه قصد اکو کنه لگوله تا بیا دا زغرا ورا تیزی ورته دی د غړا په باندې چې کیم دا کنه ورته دی ورته دی ورته دی ورته دی چې کی دا څه ګوته تاړ ورته کنه شام اولای چې په شو خري د شو خو قدمینا جوړوي کنه شان خو جوړوي کنه جوړوي قدمینا د شان جوړوي بیا دا دمره وزدا چې د غړا چې دا څه او دا قدمه نه شام د غړا ورته په څه ګرې دی اړنګوي په څه کنه شام اړنګوي رجمه دا کنه دا ته مثلا دا غا منفق چې وی کنه سخی سړایا هغه چې کیم دا کنه چې دای خرج کوله له مول دنیا ته خدای پاک زر کولا او کو کنه زره ته ستر کو کنه شا سوچ مې دا کنه کنه زغرا سی یا سترې دی دا دې دا غزر خدای ته ورات کوې دا سترې او بیا خیریات کو دې نه خیریات ته وجره چې کیم دا اثرات دې ګرای هغه چې کیم دا کنه رنگوي په صدا خیریات کنه شا او بخیل لاسی مگر وجدې دي د غزغره په سرمنو په وجود دې د باندې حتا تو جننا بنانا هو حتا کې چې پټ کو پټ کو اثرینا د ګوتې د کیس څه ته په باندې ورسې دی او اثرینا د ګوتې پټ وتا هو اثر هو رنگوي هغه نقش دې دا هله غنای نقش سوي کنه اپ دې سره رنگېری لکه کده به نقش دې زغرا ورته در پسې ګرې دي نقش در پسې رنگوي دا دې دا مول کې لګوي دا هغه غنای اثر چې کیمنه کلا ختموي وار چې وخیل فلا یریدو ينفق اراده نه کولا غول د ملت الا لازمت كل حلقه موضعها مگر ټینګ شي هر یو کړی پیغه زی خپل باندې پینا چټکی دي کنه فهو يوسعها دا یو راته وی غلره ولا تتسع ان ورته دي کنه شم ويشير باصبعه الى حلقه ويشراو پر رسول مبارک بوتا خپل سره الى حلقه دې مریا خپل ته چې دې ته پینا سره چټکی دي کنه شم پینا ورته چټکی لامل زری پینا غلطیش